طالبانو یو سړی و ژرندې ته بار وړی ژرنده پیژني ژرندې ته بار وړی په خوا خو نو شان هم نو په شا یې وړی نو هغه ژرندې والا ته ویل چې دا غنم را وړت هغه غنم ور وړ کړی و دی چې ورغلی چې را په شا کړی و کور ته راوړل نو خلص په قوت کې باره ویل د ځان سره ویل دغه شوان د ازما د غنمو څخه غلا کړی دا ډیر سپک غلا کړی چې تر یو ځای پرې چتللی وو بارنو کې ستړی سوی و چې په شاو باره ولیا فرکینه چې غلا کړی هغه ونی تر یو ځای چې نور چتللی و نور ستړی کړی خلا کړی و طالبان باره ویل ول توا د ځان یو څنور په ګټ غلا کړی خې نه و ته دا ځان یې یو څنور ورچوي اجبانو سینو دا دا غبار والا چم په ځان مکوي د څلويشت ورځو کتابونه مو شروع کړي دي د بسته کال کتابونه په څلويشت ورځې کې وایو په څو ورځې کې په څلويشت هغه په څلويشت ورځې کې وسه بیا په تي زور وتی چې په فوزر بعض کتابونه بیا د صفات سره اوس په کنده کې څو کسانه اخوات مخکې څو وخت په خپل وخت مه ضایع کوي طالبانو فقط څلور او کې سبقان دي بالا نه دې یو کې سره څلور او کې سبقان څلور او کې چې موږ سبقان وایي د روژې به پنځلس روژې د پنځلس کاول موږ سره کړی دا به بیا ته هغه وخت معلوم شي چې بیا کتاب مو یو چاته شروع کړي بیا د شپې وګوري چې په یو ټکي کې نه پوهېږي فقط په یو توري نه پوهېږي هغه شپه چې یو سړی زر کالدارې درته غواړي هغه یو ټکی د شي د زر کالدارې ورکې چې څوک خبر نه او چې سار و طالب ته کښېنې پر هغه ځای راځي وختي لا وا خطا وا خطا کېږي چې دی نه چې پر دا ځای طالب غږ را باندې وکړي دی په پوه سره بیا به هغه وخت ته درک معلوم دی دا کتابونه لږ په پایبندۍ باندې وایي فقط څلور او کې څه بکان دي څلور او کې مهم مهم شان باید پکښې کې ستی نه ورته فکر هغه به درته نه وي او که چیرې ستی ورته فکر وو هغه سودا خو مو د ځانه وخیږي په دا ګرد دوره کې یو تورې نه کیزه لکه زه چې د توام ستی یم هغه شزدی او وارخطایي خو به مورک چې بیا و تاریخ ته شروع کی چې دغه خو د املایانو ویل نو دغه خو زما دې زده که دغه ونه وایست باره به وارخطا یاست ورته چې دای نه چې طالب یو ډبره راوغورځي او زور ته ودرېږي ته دا شمه کوی قرار به غم ته ناشته اوس دا باج کتابونه پریشتي باج وای او یو دغه سره برنده کې باندارم مکوي طالبان دلته موږ سبق کوي تی باندار یو د کم کوي تلويش په سبقان دی هغه تی دونه لاو باندې پښتو پر ما باندې وخت ما ما راځي کړی دی ټول ممر باندې تاور کړی چې زم راځم او څه شم نو وایس نو څه فائدہ او پر دې باندې هم طالبانو کریج شروع دي اسرایو کې گزاره کوي ډوډۍ په پیسو را نسی یا کښنان یو ځلې ملي ته پیدا کی او د سرای کریا ور کوي بلان دی هغه دې کنه دې کوم استقلال لري چې در باندې تاوان کشیرجان شتاب ته وځي الته یو خټکې وې دوانه خوري هغه در باندې تاوان دي که چیرې واده والا یا هغه د لې سرګردانه ګرځي کور ته هم نه شي تللی کله چې مجرد هم غاړې ته باره لوېدلي یا څه نو دی مه کوي طالبان څه یې دپاره وایم دا درې اوچې دي یا څلور اوچې سبکان دي لږ یې په پایبندۍ باندې ووایاست یو ځای به لا فایده درته حاصله شي بسم الله الرحمن الرحيم ثم ورست اللفظ اغه لفظ موضوع للمعنى نو دا به اما مفرد یا به مفرد وی طالبان ورست براشی و اما مؤلف یا به مؤلف دا لفظ به یا مفرد وی یا به مؤلف او خبره دا و چې مقاصد ته ځان رسوو چې لفظ مفرد مرکب ته ونوي مفرد بیا کلی و جزی ته و نویش کلی بیا ذاتی و عارضی ته و نویش نو کولی شاری نو سوزده کولی چې ازمر مقصد کولی شاری دی طالبان نو کولی شاری خو جوړ نه ذاتی خود عارضیات سری نو ذاتی و عارضی خو نو نسم پیجندلی چې کلیات و نه پیجن کلی نسم پیجندلی چې لفظ مفرد و مرکب و نه پیجنم دا غي دی کړی او لفظ مفرد مرکب مې نو پیژندلې چې دلالت مو نه پیژندلې دلالت خو مو پیژندې اوس نو دی وای دا لفظ بیا مفرد وي وهو دا لفظ مفرد الذي اغدي لا يراد چې نم راجي بالجزء فجزء منه د دې مفرد سره دلالت پر جز د معنا چې د دې لفظ د جز څخه هغه د معنا جز نه مراد دی ودغه ته مفرد ویل کی نقطه بیا وای وای مخ کې کی دا مفرد تر مرکب سره د دې چې دا مفرد عدمی ام دی مرکب وجودی ام دی او وجود تی ته معلوم دی اشرف تر عدم وی بیا یې ولې دا اشرف مؤخر کړی دی هغه مړول ارزل یې مقدم کړی دی دی دفع وکړ وای مخکې کې آدمی پر وجودي ولې مفرد مقدم دی تر هغه مرکب یا تر مؤلف طبعا نو خو مفرد تر مرکب تقدم طبيعي لري طالبان تقدم طبيعي تسمخ کلاو پیژندې په سر کې هغه هغه دي چې هغه مقدم محتاج الیه وی او علت چې تامه د متأخر د پار ني ودغه تویل کیږي نو یې دا مخ کې کړي مفرد په دای اعتبار دي تعریف یې دغه دي کنه مراد یې دي په جز سره د جې لفظ جز د معنا دغه لفظ تباره مفرد ویل کیږي په پویری نو مثال یې د ذکر کړی دي وای لکه انسان اوس انسان دغه رقم دی طالبانو د دې لفظ د جز سي د معنا جز نه مرادي د شنه دی چې په انسان کې ان دلالت پر حیوان کوي ثاني پر ناچک کوي دغه شدي یا د دې لفظ د جز سي د معنا جز نه مرادي پر داغه انسان باندې طالبانو یو رقم پروت دی او ته پر سر لیکل سوی د ازمر نسخو چې پر بل انسان لاندې راځي پر هغه پروت دی هغه رقم نه ته نه دی دلته دی طالبان تی به پوسره زموږ په نسخو کې ورسته بیا کل انسان راځي پر هغه یو رقم پروت دی و ما هغه لته نه دی هغه دلته دی پر دغه انسان باندې هغه رقم د شوای وای په ان قیل که چا اعتراض وکړي لا نم نه منم چې ان لفظ د انسان لا يدل دلت نکي جزء پر هغه جز د معنا دا نه منم ولی لأن الف لام فالانسان دلالت پر تعریف کوي او انسان یې پر حیوان ناچک کوي نو په یکون باره انسان مرکب سلا مفرد نسو په پیر دا خو مفرد سو مرکب نسو دا سوال رکم والا کړی دی جواب یې سر رکم والا د کړی دی وای زوام چې نظر د مفرد هغه انسان دی په دې قول کې چې الانسان په پیر نو الف لام چې د لت پر تعین دلته کوي هغه جنې وتلی و مثال انسان دی په دا ال انسان کې په دغه معین کې دا انسان در یادوم دغه نو طالبان عمر الجز د لفظ د جز د معنا نه مرادي خیر دا که په اشو کې رااله د ابجد په حساب خو بیا کېدلی شي په انسان کې دي د نونه یو شی مراد دالفس د نونه دي بل مراد وي د سینې دي بل عدد مراد اخ با شګر جواب چې زموږ مراد دلته هغه دي چې جاری پر قانون د لغت وي د لغت په اعتبار باندې اوس په انسان کې یو جز څخه د معنا جز نشي مراد یادلای یو نقطه د طالبان پر دغه بل جزء منه تور باندې ده وای قال نور محمد مدقق ویل وای مراد په جزء منه سره هغه جزء مادي مراد دی دا جزء منه چې لیکل دي وای جزء مادي مراد دی په دې کې د امر ول باره یو سوال د پکې چاغه ورسته نو کې تا دی بیانوي شچ جزء مادي مراد فلا يريد ان واردي سوال لمثل فدا مثل د ضربه دا ضربه باندې وس اعتراض نشه کولای ضربه موږ مفرد بولو خو جز د لفظ یدار پر جز د معنا دی چې موږ ول د دې جز او سجز مادي مراد دی وس په ضربه چې کوم مثال وار سوال وارد دی هغه د پس چاغه سوال داو بانه دا مثل د ضربه يدلو دلت کی ماده پر حدث باندې هيئت پر زمان باندې کوي دا ماده نه د دا تری بی دا پر ضرب دلالت کوي دا هيئت چې د فعل وزن دی پر زمانه ماضی دلالت کوي خو د جزء صد لفظ د معنا جزء اد امرات وم په دغه سوال نه واريږي طالبان ولی جزء د ماده د دې ضرب دا دلالت نکي پر جز د معنا هغه د ماجی جز یې نکي پر هغه جز د معنا دا خو هيئت پر یو شی دی ماده پر بل شی ده مفرد موږ هغه بولو چې هغه ماجی جز یې د معنا پر یو جز دلالت وکړي دلته هغه شی نه دی ولذا له دغه وجه څخه چې موږ مراد د هغه جز جز ماجی دی چې جزء منه دلالت پر دې کوي چې دا مادي جز دی جزءه کې ویلې وای هغه نو بارتا نه و چې مادي دی که غیر مادي اشدا ولی دا منه چې ذکر سودان ولی مرول هغه جز مادي بار مرادوي نو خدامن د تبعیض د فار دی نو هغه جز به بعض دا نور لفظ وي بعض خنو د مادي ګرځي هيئت خو په ګرد ماده غوستې دي او ګرد ماده خو ام ګرد یو شی نو چې من هو یو وای من د تبعیض د فار دي بعض د دې لفظ سره نو ځکه جز مادي مراد خو مادي جز بعض دي هيئت خو بعض نه دي خو په ګرد ماده غوستې دي په پوهیږي نو وجه هم دغه و چې جزء هو یا نو وای جزء من هو یا وای اشاره ودی ته وکړه چې مراد د دې لفظ د جز سره هغه جز مادي مراد دی طالبان په پیر نو اوس په ضربه باندې مر ور سوال نه واردی په پیر دا خلاص په تدبر کې کېدل ایست طالبانو اشاره یو ودی سوال په فویری چې اعتراض خودل ته نست چې حاجت دی و جواب ته پیدا شي دغه اعتراض کله وو په ضربه سوال وارد دی تا جواب بار په دغه وکی چې دا هغه جزء منه سه جزء مادي مراد دی چې دا مادي جزء مراد دی دا منه دلالت پر کوي کما دي نه وای جزءه بیا ویلی وای وم په دغه چې ته دغه سوال د پکې دا خدا معنا سوال نو وارد دی سوال در سره ستنه بیا ته څنګه موږ وای موږ دغه جواب کوي وم ودغه موږ اعتراض ته دی په دې تدبر کې اشاره دا سوال ولې نسته طالبانو وم هيئت خو جز نه دی نه دال دا هيئت نه دی په ضرب کې دا نه جز دی نه دال دی پر معنا باندې استوا وا هيئت تللت پر زمانہ کې او هغه ماده پر حدث کې یا هيئت تللت نه کې پر زمانہ جز خو نه دی دا لم نه دی طالبان بلکې ماده په شرط هيئت دلالت پر چا کوي پر زمانہ کې دا ضربه ماده نه ده پر حدث اما د دلالت کی پر زمانه اما د کوي ماضي په شرط هيئت نو دال پر زمانه هيئت تی کما دد یا ماده ده نو عبارت د سچ هيئت پر یو شی دلالت وکي هغه ماضي پر بل شی وکي سوا د جز صد لفظ جز د معنا امراد صدا دي مرول مرکب او مفرد دي بار تاسوال دي چې د پکې تاول زمل جزی مادی مراد دی دا هیئت خو جزی مادی نه دی مول وای هیئت ګر سره دلالت نه کوي سوال ګر سره نه کوي په پویر نو بدا سوال ته اشاره په تدبر کې جواب د شوار طالبان کتابونه د اهل عربیت هغه ډک په جې باندې دي چې هیئت جز د پیل څخه دی او دال پر زمانہ باندې په پوهیږ او اهل عربیت دلیل پر داغه باندې ویلې دي هغه دای دلیل ویلې دي طالبان اختلاف د زمانه په اختلاف د هيئت راځي ولو کما دا متحد او هغه اتحاد د زمانه په اتحاد د هيئت په ولو کما دا چی شي موږ ویل مغایر د ضرب او د نصر ماده طالبانو مغایره ده کنه ده دواړه موضوع پر یو زمانه طلب کی معلومه ده چې هيئت کله چې وای چې ماده په شرط هيئت وای دال ماده وای کله مادي اختلاف راغله وای نو به د اغه زماني اختلاف راتللی او نه راځي فی به پوسره نو چې د اهل عربیت کتابونه په دې ډک دي چې هيئت موږ ول دا جز دي او دال دي پر زمانہ باندې او دلیل یې ام پر ویل دي د میزان کې بم بیا دا در تراشي دا دلیل فاول طرف نو موږ ویل موږ ول بار په دا ضرب سوال وارد دي مبارم زکه د اغه جز سجز مادي واخستي نو دغه سوال واره په دغه یراد مراد وی ملول په جز سره منه اه یعنی دلالت پر جز د معنا د لفظ د جز څخه جز د معنا مراد اشولې دغه معنا سو د لا یکون کذالک لا یکون کذالک دغه معنا ولې سوچ نکته وک نکته ویل ان نفي نفي اثبات نفي د نفي اثبات طالبانو دا نفي د نفي اثبات په مفرد خو نفي وی لا يراد نم راجیش دلته دی وی لا يكون كذلك لا يكون دغره کم لا يكون نبي كذلك دار کم چې لا يراد بلکې يراد نو نفي چې پر نفي راشي خو په بار اثبات طالبانو دا نفي چې پر نفي راشي دا اثبات ولي ځکه چې په سابق کلام کې نه پیوي چې دا دومې نه پی پر دغه نه پی داخلي سپي خو هغه نه پی ختم کړلې نو چې نه پی ختم کړي خو پاتې اثبات دا دویمې نه پی اولې نه پی ته متوجیس اولې نه پی پاتې سوی چې نه سپي پاتې په خپل اثبات پاره پاتې سونو کداغه شنو واغه نو مرکب دي پر جز معنا غلط وکي کنه وکي اته غته بیا مرکب ویل کی دا خلاص اشاور سروای طالبان ثم اللفظ اه الشجر وای اقول زوایم نو لما فرغ فارغ سو مستنف د بیان څخه د دلالات ثلاثو شرح شروع کړی په بیان کې د اقسام د لفظ دا وستا د لفظ د کم لفظ اقسام د کم لفظ اقسام دی وای وای و مورد د قسمت و مفرد و مرکب ته هغه هغه لفظ الموضوع للمعنا دی هغه لفظ چې وزه د معنا د پاره وي دغه ویشل سوی مفرد و مرکب ته دی مطلق لفظ نه دی که موضوع للمعنا وکنو ففویل دا خلاص الا دا قدر انه ترک پریشو هذا القيد دغه قید د شنو ویل چې اللفظ الموضوع للمعنى اما مفرد دا قید یې پریشو اعتمادا د تکفر هغه شهرت د امر کړی دا خبره مشهوره ده چې ویشلتوي مفرد مرکب تنو محمل ندی لفظ موضوع دی طالبان و الا کچیر ملون دغه اعتماد پر شهرت باندې نیوي او ترک د دغه د پاره نه بلکې مطلق کې لفظ مقصد وي نو خو ان تقزمات حد مفرد فاغلب چې غیر دال پر معنا بالوضع دلالت خو کوي او بالوضع نه کوي هغه به مات په پوهیږي ولې چې د یو لفظ دلالت پر معنا بالوضع نه داغه لفظ د جزء د معنا جز مرادیږي یا نو بار باغ چې شي طالبانو مفرد وي اللهم یا الله بیا خو نو جواب نس الا ان يلتزم مګر لازموم به کونو کېدل داغه مفرد به بوله نو بل نو هغه بار مفرد بوله هوی بوله مفرد نو مقسم دلته مطلق کې لفظ کې دی وای لکن دا خلاف ما دغه دی صرحو به چې دوی تشریح په کړې ده دا د هغه څه خلاف دا د مصرحات څه خلاف دي طالبان نو چې د تشریح صدا خلاف سو نو ځکه د دې لفظ مورد سره د قسمت هغه لفظ موضوع المعنى مرادي مطلق لفظ نه اما مفرد اخ اقول دی وی زواب لفظ مفرد ما غدي لا يدل السلت لكي جزءه جز د لفظ پر جز د معنا وهو دغه مفرد نو اربعه اقسام څلور قسم لري احد وايوي اندادي چې يكون وی لفظ لري جز ها لا نوي لمعناه معنا لري جز لفظ یې جز لري او معنا یې جز نه لري هغه لکه نقطه فلبانو نقطه چې دغه معنا جز نه لري ولی خو د نقطې و نقطه وای اخر ته د خط دا اخر د خط الفاظ نه یادوم هغه مصداق هغه جز لري طالبان نقطه خو دا د خط هغه اخیری جز ته ویل کیږي چې تکثیر نه قبلي نو چې نه قبلي عبارت دا نقطه جز لري معنا یې در یادوم لفظ چې لري عادي نن دی قاف طا د چیر معنا یې نه لري او وهي دا نقطه اخر ته د خطه ویل کی دا اخر څه د ختم کوسګه دغه الفاظ نه دي مراد چې اخر یو مر کلمه سو خط بل دغه مصداق در یادوم په فویری امر ویل وسانی ما دوم انداد چې لا یکون نوی لهما دوار لره جزمی په فویری لکه الف د استفهام او واو د قسم لکه وو د قسم چې دی او مرول اغالب د استفهام نه لفظ جز لري نه معنا وثالث ادریم انداز يكون يبه له دلر جز معنا لري به ايزن جز لكن لا يدل دلت منك جز د لفظ پر جز د معنا لکه انسان انسان لفظ جز لري الف دی نون دی سین دی الف دی نون معنا یا ام جز لري حیوان دی ناطق خو د لفظ د جزء سره د معنا جز نه مرادي ورابي او څلرم اندازي يكون لهما دوار لرچ لفظ معنا جزء ويدل دلت په کې جز د لفظ پر جز د معنا لكن لا يدل دلت نکي پر جز د معنا مقصود منه د لك عبد الله پتا شال کې عالم یې وبولي طالبانو عبد الله لفظ مجزوز لري عبد الله دی معنا یې هم جز لري طالبان چې عالم یې وګرځي باره معنا هغه حیوان ناچک دی عالمي معنا ترکیبی معنا هغه عبودیت او الوهیت دی طالبان اوس ولو کدا جز د لفظ دال پر جز د معنا دی عبد پر هغه عبودیت دلالت کوي الله یې پر الوهیت کوي لیکن دغه نو موږ زموږ مقصود دی نو د لفظ څخه د جزء ولو کده معنا جز مرادی او هغه موږ ول د معنی مقصودی جز مرادی یا د معنی مقصودی جز نه مرادی ولو که جز د لفظ جدال پر جز معنا خودی فاده مقصودی معنا پر جز باندې نه دی دا معلوم دی ولا يخفى خفيني عليك فرتاب انها هنا دلته یو قسم خامس همسته په مفرد وهو هغه اندادي چې کونی وي لهما دواله د لفظ معنا د جز او جز د لفظ یدلو دلت کې پر جز د معنی مقصودی پر جز د معنی مقصودی کې لكن لا يكون نوي دلالت هو د داغه جز د لفظ علی پر جز د معنی مقصودی مقصود تن مراد نیوی د دادو مقصود ترجمه تاسو په مرادو کې د تجلاش لفظ به جز لري معنا به جز لري جز د لفظ یا د لفظ پر جز د معنی مقصود کوي او هغه چې مراد د فراغه نه کوي په پوهیږي دا لکه حیوان ناطق اذا جوړ چې وی ګرځي مر وای مر عالم د شخص انساني د فار ولهذا لدغه وجه تقال مستنف وي وای هو الذی لا یراد د څه ویل ولدا امر مفرد هغه دی چې نه مرادیږ د څه نو ویل چې دلالت نه کی جز د لفظ پر جز د معنا وی چې نه مرادیږ نو دلته پر هغه مراد معنا یې نه کی ولو که جز د لفظ دا پر جز د معنا یې مقصود دی خو مراد نه دی نو چې نه دی مراد بار چې مرکب سو طالبان دا مفرد سو په تدبر کې کېدل ایس طالبان اشاره وی او هغه فرق ده په مابین کې د هغه حیوا انسان چې دغه دی د هغه عبد الله چې عالم یو بوله او مرول د دغه حیوان ناطق چې عالم یو بوله شخص انساني د فرق چې دا یو نو د شت عبارت جز د لفظ یدان پر جز د معنی مقصود نه دی عبد الله چې حیوان ناطق چې عالم یو جز د لفظ جدال پر جز د معنی مقصود دی خو مراد نه دی هم په دې تدبر کې دی اشاره و چاته و هغه فرق ته طالبان دا فرق به څنګه ته سر په خلاص کې طالبان دا فرق یې لږ د فکر دی ګوري دا حیوان ناطق حیوان ناطق دا چې عالم د شخص انساني کې بار په معنا د حیوان ناطق کې چې د یو چا عالم کې بار بیا دا معنا شي حیوان ناطق مع هذا التشخص زید د چا د پاره وځي حیوان ناطق مع هذا التشخص د پاره وځي کنه نو زید خو هم د یو چا عالم حیوان ناطق کوست دی کوستګي عالم دی د حیوان ناطق بار اغمرا د معنا دار د حیوان ناطق حیوان ناطق مع هذا التشخص دغه امرا د معنا بار د حیوان ناطق چې عالم د شخص انساني کې دا د د معنا بار دوا جزء معنا څو جزء ده دوا جزء یو جزء حیوان ناطق دی ابل جزء مع هذا التشخص یو جز حیوان ناطق دی یو جز مع هذا التشخص وست دغه حیوان ناطق دا یو جز چې حیوان دی هغه پر حیوان ناطق ته لږ کوي ناطق یې پر مع هذا التشخص کی خلا په زیاتې جز لري چې حیوان دی ناطق ته چیرې د شوی چې حیوان پر حیوان ناطق تلرف کولای ناچک یې پر مع هذا التشخص دلالت کولی باره د لفظ د جز څخه د هغه معنی مقصود جز مراد سوی وو باره به مرکب وای او دلته خودش نه کی دلته خودش کی حیوان یې د لک پر حیوان کی ناچک یې د لک پر ناچک کی پر معاذ تشخص باندې دال ستا کنه په پوهه غینو کې تفصیل پک شو څنګه حیوان پر حیوان کې فرق نه راته کینو بدای وای د حیوان نه چې موږ ول چې عالم یې کې باره ترجمه دا ده چې عالم یې کې جسم نامي حساس متارک بالاراده مدرک الکلیات بل جز دا دی مع هذا التشخص دا معنا دوا جز دا دا دوا اجزا دا غي اوس په حیوان او په ناطق کې چاغه معلم دی هم دوا جز دی د شدی چې حیوان په دغه دوه اجزا او کې د معنا پریوت لس کې ناطق کې پرابل کې یا د شدی چې حیوان د لس پر دی کې چې جسم نامي حساس متارک من اراده مدرک الکلیات ناطق کې بیا پر دی کې چې معاذ تشخص دغه شدی یا نو څنګه دی دشتي طالبان حیوان دلالت کوي پر دې چې جسم نامي حساس متارک بالاراده ناچکی پر دې کوي چې مدرک الکلیات نو اوس دا حیوان چې د لفظ جز دی دي چې دلالت پر حیوان دغه پر جسم نامي حساس متارک بالاراده وکړي دا د معنا پر جز دلالت وکي کې د معنا د جز پر جز دلالت وکي څوک په جواب راځي دا نو دا حیوان خو دا هغه معنا د جز پر جز دلالت وکي دا غي دي کنه شنو دا د معنا د جز جز داغه د معنا جز برته نه دي جز د جز جز نه وي هغه دې کنه دي تایوان جز د جز خو به بیرته جز وی کبلی نو حیوان چې د دغه عالم د لفظ یو جز دی دې د معنی مقصودی پر جز دلالت نه دی کړی د معنی مقصودی د جز پر جز دلالت وکړي وام جز د جز د تجز دی کنه پر معنی مقصودی عادي دلالت وکړي جز د جز د تجز لیکن دغه جز د جز مراد دی یا مراد دی جز د لفظ دلالت پر جز د معنی مقصود یو کی دا جز د معنی مقصود په دې کې بار ورم چې جز د جز جز دی لیکن مراد زموږ دغه دی د دې جز څه د معنا زموږ دغه مراد دی چې د جز جز یې وی بار جز د جز جز بولم دغه زموږ مراد یا او پاتې سمول وای نو عبد الله چې عالم یا د شخص انساني د پاره کې هغه د لفظ پر جز معنی مقصودی کوي یا هغه مقصود حیوان نه چک دی او د د لفظ پر عبودیت اولوهیت دی دا عبودیت باندې چې دا عبد د لفظ کې په عبد الله دا دا معنی مقصودی یا جز یا د جز جز دی یا حیوان نه چک چې عالم د شخص انساني د پاره کې بارو خدا حیوان دلالت پر دغه وکی چې جسم نامی حساس متحرک دی اراده دغه خو د معنای مقصود د جز جز دی نو جز د جز خو جز دی عبارت د کوم حیوان ناتق عالم د شخص انساني کې لفظ د جز هغه لفظ د جز د لفظ پر جز د معنای مقصود کوي خو مراد نه دی او عبد الله چالم د شخص انساني د پاره کې جز د لفظ جزار پر جز منه مقصود نه مبارزه کې مثال نه سره جناس نو مو په عبد الله کې لفظ هم جز لري معنا یې هم لري جز د لفظ جزار پر جز د معنا هم دی پر معنا مقصود پر جز نه او په حیوانات کې بیا د شوای لفظ هم جز لري معنا یې هم جز لري جز د لفظ جزار پر جز د معنا مقصود دی خمرات نه ولې زموږ مراد هغه د معنا جز دی زموږ مراد د معنا د جز جز نه دی دای د معنا د جز پر جز دلالت کوي هغه دی کنه دا پر کې د توس تایبان اتی ورته ګوري نو دی وای وای دا خلاص دا شت طالبان خلاص په سیرو کم دی کولو کل انسان اه لا یقال څوک نه وای لا سیونه سیکی دا رقم پروغ انسان دی لکابد رقم چې ما پراغ انسان بلی لا سیونه سیکی تمثيل په انسان د مفرد د پاره او لا يطابق مطابق د مسله سره هم نه دی ولی لانه قد يراد مرادي په جز سره منه د انسان دلت پر جز باندې د معنا څنګه لان يراد مراد فالف سره واحد فنن سره ب 50 فسن سره ب 60 دا بجټ پیسه التفابل رکن کې مواقع وي فال انسان کې الف لام د تعریف د پاره دی انسان د حیواناتک د پاره دی بارمړو مثال دا انسان دی فال انسان کې دلته هم سید دا انسان مثال دی فال انسان کې په انسان کې الف پر واحد دلت او نن یې پر 50 کې سینې پر 60 کې مثلا خیال زم لازم انداز يكون مركب ولصدق تعريفه صادقي تعريف ته مرکب عليه پر انسان باندې کمال اخفا دا خبر خفینه ده د دا مزول دا خلاص نو دغه سوال ته من دی وای دا سوال چې څوک نه کوي ولی لأن امر لا نم نم نو ذالک داغه ولې مراد په اراده سره هغه اراده د تجاری وي قانون د لغت عربي وما غذكرت چې تا ذکر هغه لا يكون به الا خدي قانون د اهل حساب دی په پویری او وې سما مسما کیږي دا هغه په حساب د ابجد په دا مسما کیږي او هو هغه غیر مرادی ها هنا دا غزمر دلته طالبان مرادی یا دا خلاص یو بل رکمه من تست طالبان قوله عمر الدلالت په لغت او دا څه کوم ځای پروت دی څنګه دلالت په لغت کې وایي دا چیر پروت ها نو د دلالت په لغت کې هغه فهم ته ویل کیږي وینې چې دا پر کوم ځای کړی دا دا پر هغه مرکب دی که په مبدا دلته پروت لا يراد بجزء منه دلاله على جزء معناه پر دا دلالت پوری باندې پروت دی وینئ د دلالت په لغت فهم ته ویل کیږي موږ پرون ویل موږ دلالت په لغت کې دا راهنمودن ته ویل کیږي نو اده فهم ته ویل کیږي او په اصطلاح هي دا دلالت لزوم د علم دی من شیء دی وشس پر شی آخر چې د یو علم پر بل راتین و دا یو پر بل دلالت کوي په فویل والاول دال بولی ثاني مدلول بولی په فویری ثم دلت په ثلاث اقسام دي وضعي دي طبيعي دي عقلي دي قدمر تعریف قدمر تیوس تعریف کل وای نه ریو من ها دا سره د امثله نو فلان وعید وا ګرته نه راګرځو تی به پوسره دا خلاص په پسې اشسته کنست په دابل مخ کې اشد ازمر ده تی ورته ګوري پر دا ځای باندې پرتا ده چې هو الذی لا یمنعو کوم هغه نه دی ویلي دوستي ها نو عبارت تراتیا شیخ لاس کوي خیر مفرد او مرکب تس وس و پیژني د پل مفرد اما کلی وس نو تقسیم د مفرد کلی تقسیم او جزئی بیا به د کلی تقسیم و ذاتی و عارضی ته وي بار به نو کو اشاره ته ودري مبادی به د کو اشاره تام په پویل ارشد کلی و جزئی ته وس کم مفرد ویشل سوی دی دا خدا مفرد خود لفظ قسم خو لفظ کلی وجودی ته ویشي او دا تی تمخ تیرس و طالبان ول دا کلی وجودی په دوم طرف په میزان کې درته تیرس ول کلی وجودی صفت د لفظ بالعرض دی بالذات والصفت د مفهوم دی ستی په یادو او هغه افراد ترکیب چې دی هغه بیا پر عکس د کلیت او د جزئیت افراد او ترکیب بیا د لفظ اولا صفت دی د معنی د مفهوم د فار ثانیا نو بل عرض نو دلته ته د مفرد تقسیم کلی او جزئی ته کوي د مفرد نو مفرد خو د لفظ قسم دی طالبان نو د دې صدا معلومه سو چې لفظ مفرد وی شي او کلی وجودي او کلی وجودي طالبانو د لفظ مفرد اقسام دي د چا اقسام دي د مفهوم لاندې نکته ده په ویا دا تقسیم بالعرض دی په فویری دغه توري چې وای وای چې دا تقسیم بالعرض دی په پدغه د په دخل مقدر ده او هو هغه دخل انداري یقالو چې ور کېده ان هذا الكلام د مصنف يدل دلالت على ان پر دې باندې چې لفظ جن قسم وي شرکی کلی وجودیت او ذالک دا باطل وي لفظ کلی وجودیت وي شرکی یا ولی لان کلیت جزئیات دا د صفات څخه د معنا دي لا د الفاظ نه دي حاصل د تنو اندازي تقسیم د لفظ مفرد او کلی وجودیت دا تقسیم بالعرض دي ومحصوله ينو اندادي کلیت په جزئیت اولنو بالذات د صفات څخه د معنا دي لكن يسي وسي کیږي اتصاف ته لفظ بهما په دوارو بالعرض د قبيله څخه د اتصاف د دان دی باره په اسم د مدلول په فوسب د مدلول دا کلیت تو جزت د مدلول وسط دی دال می وسط مو سپ کړی دی وهذا دانو کما لک چې افراد ترکیب بیا اورانو بالذات د صفات څخه د لفظ لكن متصف کیږي بهما په دواړو معنا ام ثانيا وبالعرض في بفوسر دا خلاص نو دا امر المفرد به اما یا کلی وي وهو دا کلی نو بیا الله جغل لا يمنع چې من نه راولي نفس تصور د مفهوم هو د داغه کلی د وقوسه د شرکت دی په دې دوم طرف بدل میزان کې ترجمان درته چیرس چې منع نه راولي نفسي تصور د مفهوم د داغه کلی د وقوع سره شرکت د دې کلی هغه د مفهوم تصور چې من انا راوستله بس دغه نو کلی دی الله تبارک تس په یاد د شي درته ویو ولدا نه منع کون کی یا منع کون کی دا نه منع کون کی په کلی یا منع کون کی په جزئی دا خو مفهوم دی تصور د مفهوم خو نه دی ول سی په یادو هله تا شګر بار دی جواب کړیو ولدل ته د دې منعي یا د نه منعي نسبت چې دوی نفسي تصور ته کوي کنه معنی یا عدم معنی خو متصور کی وي ولدا مجازن دی خو دغه مفهوم په شرط د تصور باره یا معنی وي یا عدم معنی وي عباره دوی نسبت ول وچاته کړی دی او تصور ته کړی دی ستی په یادو نو لکه انسان اوس انسان دا غشت د انسان طالبانو هغه دغه چې دی مول المفهوم حیوان ناطق دی دغه حیوان ناطق تصور چې وکي بار در معلومیږي چې من انا راولي د وکوسه د شرکت لکه زید عمرو بکر چې پکې داخل دی خو سګي اماره کې داخل دی من بیا نه راولي طالبان تی به په صورت مر وې مر دغه د حیوان ناتق مفهوم د انسان مفهوم چا ناتق تصور یې وکړي کله مر منع خود دغه حیوان ناتق نه راولي په شرط دی چې تصور یې وکړي ولی چې تصور یې نه وکم نو ما ته سم علمي چې حیوانات من راولي کنه راولي دا غیر ته معلومیږي تی به په صورت دا پلاس نو دا ویل ک هغه انسان او اما یا به جزئی او هو دا جزئی الذي غل یمنا چې من راوي نفس تصور مفهومه د مفهوم د جزئی د وقوع څخه د شرکت پی په دک لکه زید مثلا وسنو نقطه وای معنا د جزئی هغه حیوان ناتق مع هاذ التشخص دی دغه حجیت منع د اشتراک راولي په پدې اوس نو حیوان ناطق ما هاذا التشخص دا د کوسګي تشخص طالبان دا سره اوس بیا شرکت په دې کې د بل چا کېدل نو خو نور ګرد زره ورګي یا موږ الامکان د دې ست چې زره راشي شنیان به وي نو خو د د ژوند د راتلو امکان در سره نشته نو بار نور د سر په دا کې داخلي دلی یا په پوزر اتی راشي طالبان او شیخ د قول او نفس تصور د قید او فائدې ذکر کړي فإن قيل که چا اعتراض مل فائده څه فائده ده په ذکر کې د نفس لفظ کله مر وایو فائده ادخال د کلیات پر زیوري د میزان کم دا غد ته چیز ول کلیات پر ځه په دې نقص توري داخلو په ان قیل ک چا اعتراض چې مل فائده څه فائده ده په ذکر کې د تصور کل نامر بیا وایي چې فائده یې ادخال داخلولي د واجب الوجود واجب الوجود په کلی کې د تصور په اعتبار داخلي کله برهان ته موږ نظر وکړو بیا موږ په واجب الوجود کې هغه شرکت ته کې شیرینو کې دلای شي یا دا خلاص فانه دا واجب الوجود وان كان كتم په نفس الامر مانع دی د وکوسه د شرکت ته څه خبرې چې په نفس الامر کې مانع د وکوسه د شرکت دی د علامه بن امر اغه يدل دلت کې علی پر داغه چې په نفس الامر کې مانع دی د وکوسه د شرکت اغه براهن د توحید دلالت پر دې کوي چې په نفس الامر کې شرکت نشته پکې الا دا کده انا تصوره دا تصور لا يمنع من نه راولي د وقوع څخه د شرکت من نه راولي ولې په ان من هغه څوک تصور چې تصور د مفهوم د واجب الوجود جو زروا بوي اشتراک په مابین کې د کثیرینو جائز بوي طيب فوسوس وان كان قسم په نفس الامر منحصر دی په ذات په هدیه کې بذات اهدیته تعالی وتقدس کتم په نفس الامر کې منصر دی په هغه واحد ذات کې د پروردگار چالي او پاک دی تی به پوسره دا خلاص ول دلیل علی پر دغه اشه پر دی خو دی دلیل راته وایي چې موږ ول دغه واجب الوجود چې دی دا موږ ول په نفس الامر کې وقوع د شرکت نسبت کېدلې د دې دلیل خو راته وایي ولې خو براهن د توحید پر دلیل دي د دغه دلیل راتوه د تصور په د نفس تصور په اعتبار باندې بیا وکړو د شرکت پکې کېدلې د دې دلیل راتوه د دې دلیل علی پر دغه چې په اعتبار د نفس تصور مر المعنی نه دی د کوسر شرکت دلیل ادا دی انو شان ده لو کان کچيري تصور د مفهوم معنی وای لم نحتاج بارب من حاجت و برهان توحید ته نه درلود بیا موږ برهان توحید ته سره فار پروايه بیا بس تنویه وای نه ګر سره کول په اسنیت کې هغه به نه وای ولم یقل کول به نه کولای هغه سنویو په اسنیت ته اله بیا به اله یو چا دوا یا درې نه بللای ولی چې د یو شی هغه تصور لا معنی د وکړو د شرکت ته نه څوک پر اشتراک پک شوای نو خدا تصور معنی نو زکه دوی ډیر بلل مر بار براهین د توحید پروت نو دا هغه نفس هغه فائدہ سول چې کلیات پر ځای داخل د تصور دا فائدہ سول چې څوک داخل کی مر هغه واجب الوجود مر دا خو د ار مر قید فائدہ جلا جلا وي دا په پسې اشعام داغه مطلب دی د دواړو قیدو فائدې پر یو ځای ذکر کوي طالبان وانما قید الفارق ونفس تصور لانه شان لو لم يقيد کنه مقید کړي به په دغه قید نفس تصور نو کان وای بمراد عدم منصر د عدم منع په خارج کې بوي ولی لانه دا مر ولاده معنی په خارج کې متبادر ده هداغه دې مراد نو خلا خرجت وتلی وای کلیات فرضیات واجب الوجود دا به تلوي د کلیه ساري بس ولی لانه ما دا دواړه مانعان دي په خارج کې د شک سفر کشرینو باندې فلما قید قید چې مقید کړ فاغنب تصور باندې دخل داخل نو پاشل د تعریف داري انه دا مرکب لا يكون دي معنی قطع نظر د خارج څخه که نظر خارج ته وکړي بیا نو دغه کلی به وي لیکن مانع به وي لکه واجب الوجود او قطع نظر د شمول سره د نقائز قطع نظر د شمول د نقائز که نظر و هغه نقائز ته وکړي بیا به کلی وي لیکن موږ ویل موږ څه د کوي نشي کېدلی ولی مول ول دا لا شي کې فرق کړه کلیات پر زو سه یو دی لا شي نو که د د اشتراک په مابین کې د ډیر وای نو ډیر خو به اشیاء وي بار نو په اجتماع د نقیزین را لکنل هم لا شی دی هم پر شی ساجک دا غي دي کړ یا چې دا غس نظر راقت کې بار ار شی چې نه یا غلا شی دی هغه وی کني دا خلاص وینما قید مقید کې فنچ تصور جن من الکلیات بعض کلیات ماغی جمع نومن راوجي د شرکت په مابین کې د عمر متعدده چې نظر امر خارجي ته وکي لکه واجب وجود تعالی او تقدس نو فإن دغه نو دا ټول فإن الدليل خارجي يعني برهاني توحيد عقلي والنقلي يمنع من راولي طالبان د وقوع څخه د شرکت دی په دې لكنه عند العقل قط نظر د ذالک دلیل صلا یمنونه دی منه چې د کې پر کثیرین باندې دا غي دی کوي دا خلاص دا نه دی منه چې د کې پر کثیر باندې اقول په اخر کې ما شجر وای زوایم بیان د فواید د قید علا ما ينبغي چې مناسب دا په شرع یکروزی یکروزی والا چې د قید فائدې څنګه ذکر کړی هغه ډیر خوندوري ذکر کړی دا خلاص تیرا سی په دابل مس یو غټه نقطه د طالبانو ګوري چې څه نقطه د کچشته پر دې جزئی باندې پرته ده څه شي ویني قال سيد قدس سره انما سمي كلي كليا والجزئي جزئيا دا نقطه خو پر داغه ځای باندې اتی ورته ګول اشه دا کلی چې ولی کلی و جزئی کې ولي جزئی وای د دې کمال تفصیل بدل میزان کې درته تیر تی ګر کتابونه وای څنګه غ تاوان تی به پوسر دا کلی ته کلی ولي وای جزئی ته جزئی ولي وای اله ته موږ د شپې توې طالبان دا چې کلی بولې چې انسان دی او چې جزئی بولې چې زید مثال نه خدر معلوم د انسان مثال د کلی د پاره دوه او زید د جزئی د پاره وای دغه انسان کلی ورته ویل کی دا په واقع کې جز دی او دا زید چې جزئی ویل کیږي دا په واقع کې کل دی نو ځکه بار دوی دي چې وایي وایي کلی جز د جزئی دی دغه خبر بار کی انسان ته کلی ام ویل کیږي جز امر ته ویل کیږي زید ته جزئی ام ویل کیږي کل هم ورته ویل کیږي احشتا څنګه دا انسان ته نو وایي موږ ول کلی چورتوان و بیا جز څنګه ورته وایي هم خو د کلی معنا دې نه د زبر دې منافات په ځین سره د کلی معنا چې شده د سوار د کلی معنا وکي د کلی معنا دا ده جز منصوب بسوی کل د کلی دغه معنا جز دی منصوب او کل ته دی دا د کلی معنا مبارک چې انسان ته جز وایم او کلی ورته وایم نو خدواره باره یو مطلب سو کنس ولی خو انسان جز دی منصوب و کل ته دی نو ځکه کلیون ورته هم کلیون خو ما داغه معنا ده چې جز منصوب سوی کل د زید خاطرات زید ته جزئی ام وایم کل امر توایم توا د دا جزئی او د کل تور توا سړي په ځین کې ته منافات راځي وم یا د جزئی معنا مو نه وزده چې منافات په ځین کې راګرځي د جزئی معنا دا ده کل منصوب به سوی جز کل دی نسبت یې جز ته سوی دی وز دا کل ته په دغه جزئیون وایم او د جزئیون معنا دا د کل دی منصوب و چاته دی و جز ته فی به پوسره نو ځکه بار دوی وای وای دا کل ته کلی وای او ملول دا کلی ته کلی وای جزئی ته جزئی وای وجه نو دا ده لأن الكلی نو کلیت ته کلی دا دا کلیت ته کلی نو کلیت دا کلیت ته کلی ولی وایل چې جز دی د جزئی د کلیت ته کلی انما هي دی بالنسبه الى الجزئيات خو جزئيات ته نسبت سوی دا کلی پر جزئيات نه صادق کیږي نو بار دا جز دی پر کلیات پر هغه او جزئیات صادقی د تکلی وام یعنی جزء منسوب سوی کل په پیر الله چې هغه جزئیات چې هغه نو کل او المنصب وکل تبارک کلی بلل کیږي دا منصب وکل تبارک کلی دی او الجزئیات ته جزئی بیا انما هي دی په اعتبار د اندراج تحت لاندې تر کلی تر کلی لاندې مندرج دی التي الذي هغه کلی چې هغه جز دی نو نسبت یې سوی دی الیه واغه مر والجز ته والمنصب خبره وجز ته جزئی نه بلل کیږي نو جزئی ته چې جزئی وایم کل دی خو موږ ور منسوب جز ته دی جزئی وته او کلی ته چې کلی وایم بیا دا موږ ور جز دی منسوب او کل ته دی ځکه چې شو توان کلی خیر په دا ځای خو ان شاء الله پوسیږي وځدغه ځای چې مستر په خلاص ولی زید کل دی ولی انسان یې جز دی ومزید معنا دا د حیوان ناطق مع هذا التشخص د انسان معنا دا د حیوان ناطق اے حیوان ناطق تو خدا که جز د حیوان ناطق ما د تشخص دی جز یې دی فی بفوز انو خدغه کلی د هغه جزئی جز څه کنس فی بفوز دا خلاص بل نو کتاوه شسته کنس او دې چې